يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستانسوا وتسلموا على أهلها مسألة دا إن انسداد الفواحش د بحیایو د بشرمو د کارونو ختمول دا غي سلسله را روانه ده نن مسله ده الکه د چاکور ته په هیڅ صورت کې مو ورځي د چا زیتا د چا کور ته د چا اجرې ته په هیڅ صورت کې مزه ولې د بل اجرې لزي ولې د بل کور لزي کزه په یو حالت کې ځه هغه دا چې ته ورشي اجازه وغواړي او د اجازه سره بیا سلام واجه اجازه وغواړي او د اجازه سره سلام واجه راشي یو سړی ځای ته دروازې ته مثلا ته پوهېږي چې دا خلک نږدې دي نو داسې ورته ووایې السلام علیکم ورحمت الله په عربی کې داسې دي ادخلو درشمه که عربي باندې نه پوهېږي هغه درشمه اجازه ده دا دغه وکړي د چا ځای ته ځې د چا کور ته ځې بغیر د اجازې نه په هیڅ صورت کې مداخلېږي که داخلېږي نو اجازه وغواړې او سلام واچوي نو وی یا ایها الذین آمنو اے مؤمنانو اوس به یو چا زه ته ورشي د چوجری ته به ورشي خاص کر په دې علاقه کې په دې علاقه کې خو اکثر خلک روزي چې روزي کلی کې سوکني اکثر خزه راشي حجره ته یا صفای کوي یا بل څه کوي یا بل څه کوي او بډه کوي ته به ورشي ته به پردې خزي ویني غیر بیوتکم بغیر دا غکورونو د اوسېدو ستاسو نه د بیوت نسبت اوک کوم ته دا اضافت په اعتبار په باره د دغه سره د سکونت سره ښه داسې کورونه چې هغه ستاسو د کور د اوسېدو نه بغیري دا اضافت د ملک د پاره نه دی اوس داسې بنه کې چې کور ستا دی پکرې دی چاله ورکړی دی نو ته دا خو زما کور دی ورنه نوځي یا کور دی دی چاله دی پمسایه ورکړی پمسایه دی پکې چولې دی ته دا خو زما کور دی نه نه نه دلته دا نسبت د سکونت د پاره دی لکه که کور ستا دی خو اوسیږي خو پکې ته نه کنه بل کاکا پکې اوسیږي نو مداخلېږي بیوتن کورونو ته غیر بیوتکم بغیر د کورونو ستاسو نه حتی تر دې پورې تاسو ته انیسو چې تاسو اجازه وغواړئ حتی تر دې پورې تستانسو چې تاسو اجازه وغواړئ وتسلمو تاسو سلام واچوئ علی اهلها په اوسېدونکو د هغې اجازه وغواړئ او سلام واچوئ د هغوی په د اوسېدونکو باندې هلکه اول اجازه ده که اول سلام دی ځینې خلک وایي اول اجازه ده بیا سلام دی ځکه قران کې اول سدي تستانسو چې تاسو اجازه وغواړئ وتسلموا على اهلها وسلام واچوي په اهل اول بداسي وي ومثلا ور په قرار وه په قرار چې د توي سوکه وې ز پلانې راغلم اجازه ده درشمه نو چې درته ور کولاو کو نو سلام واچوه السلام علیکم س اجازه مخکې سلام رستو ځنې علما وی نه سلام مخکې دی او اجازه رستو ده ځکه چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم عمل چې وغه داسې و چې چا ځای ته به ورغی او دغه به نو داسې به وي السلام علیکم ادخلو پتاسو دې سلام وی درشمه نو اول سلام بیا اجازه پاتې شو دلته نو دلته دا خبره په وو سره د خبره تستانیسو وتسلم وو دی او په وو سره چې خبره راشي نو ګورې هغې کې د غني ترتیب هغه نی ښه خبره هم دقسې ده چې اول سلام او بیا اجازه السلام علیکم چې ووې نو خلک به درته غوږ کیدي نو چې غوږ کیدي چې تورګه دا څوک دی نو بیا به ووې پلانې کاکا دې درشي که نه تاسو ویډیو بخاری کی رسول الله صلی الله علیه وسلم د حضرت سعد ابن عباده زی ته ورغی چې ورغی وی السلام علیکم ادخلو پتاسو د سلامی درشمه جواب ونشو بیا وی السلام علیکم ادخلو بیا د کور طرف نه سره نه لل سلورم دریم پیری بیا وی السلام علیکم چا سو نه روان شو بس اجازه نه ده مشغوله وي سات صاحب وایي چې زه پوه شم چې رسول الله واپس راغی په منډو منډو ورله رالم ورته مې وې قربان حضرت تا چې کله سلام اچولی دی په ما په دا غوږ مې لګېدلی و به دا د دغه وخت کې دغه ونو خو ما وی پرې د غږ مکو چې د پیغمبر علی السلام دا مبارک سلامونه زما په دې کور راشي چې السلام علیکم او السلام علیکم السلام علیکم او راځه نس خپګانو نه بلسو راغی غالبا ما خامو کور کې اوس کې پرتی وي هغه اوس کې وته را مخ کې کړي تا ته سوې میوه دی وته را مخ کې کړه په مسمو ته بیا اندازې دعاګانې وکړي بس راغی نو ځنې علما دا وی اکثر چې اول سلام دی بیا اجازه ده ها دومره دا مزاری استاد یو فیصله کړې دا غو نه داسې کوي چې تر آللې چې ګوري مخامخ ما موجره کې ولاړ دی پسترګو دی ولیدو نو سلام پی اول واچو او بیا اجازه وای وړه او کنه ښکاریده نه نو اول سلام وای اول دغه دغه وکا اجازه وغواړه او بیا سلام واچوه خ ذالکم دا اجازه غوښتلو خیر لکم دا ډیر بهتر دي ستاسو د پاره د بی اجازه تلولو نه دا الله دا خبر او کړه لعلکم د دې د پاره چې تاسو تذکرون نصیحت قبول کې یو کور دی خلک پکې اوسیږي تراله درې ځله دی وی السلام علیکم درشم السلام علیکم درشم پته ولګی د چې کور کې څوک نشته چرته بل خواتلی دي فإن لم تجدوا فيها کشرتا سن مونږ په دې کورونو کې فإن لم تجدوا فيها کشرتا سن مونږ په دې کورونو کې احدن یو کس الک کور کې نشته چرته تلی دي نو بیا هم دا مکوه چې زه مړه ښځې خو پکې نشته نو کور ته به ورننوځم فلا تدخلوها تاسو مه ورننوځئ دې کورونو ته ځکه د کور مطلب یو دا نه دی د اجازې چې ښځې دي بلکې د کور دا مطلب هم دی کله نا کله خلک په کور کې داسې شی ښي چې دی نه غواړي چې دې شي ته خلک وګوري هلته به یې غواګانې وي هلته به بل مالي د هغه د اړه نه چې خلک په دې دغه باندې نظر ولګي حتی تر دې پورې یؤذن لکم چې اجازه وکړي شي تاسو ته و ان قیل لکم ارجعوا دا بل مسله د چا ځای ته لاړې اجازه غوښتل استاد دوی چې اجازه غواړي اجازه غواړي اډر مکوي اجازه دی ته وی که د خوخی در بشم او که د خوخه نی واپس بشم زمونږ پښتانه اډر کوي که وته وی نه ما واپس شم راځه بیا خپي و ان قیل لکم ارجعوا کچرو ویل شو تاسو ته تا چې واپس شئ تاسو اجازه نشته منګه اوزګار نه یو نو فرجعو واپس شئ هو دا واپس کېدل چې دی اسکالکم دا ډېر فیدمن دي ستاسو دپاره والله الله پاک چې دی بما په هغه کارونو تعملون چې تاسو یې کوئ علیم هغه ډېر ښه خبر دی دقو نه ده خکلی طریقه دا ده چې د اکابرو ځای ته لاړ شي داسې د عزتمنو ځای ته لاړ شي او ډیر ضرورت نی نو د سر اجازه مه غواړي مه سلامونه اچوي بس بار په ارام کینې په ارام او خیر سره انتظار کوي چې کله راشي هغه بار روزي نو ورشه ورسره ملاو شي عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنہ څومره لوی هستی ده کله نه کله به دی د نور صحابه او زیت ورغه د یو حدیث د اوریدو لپاره چې وره بغینو دی به بار ناستو چې کله باغه کور ولا روت وای اې د الله د پیغمبر د تر زویا دا سکه خو ماته به اواز کړو کنه وای نه نه نه د علم مونږ ادب کوو بی ادبی نه کوو ادب دا دی چې سړی راشي ورته دغه کورن په زور روباسه ما لیس علیکم جناح نشته پتاسو ګنا ان تدخلوا بیوتا چې تاسو نه نوځه کورونو ته غیر مسکونت ان چاغي کې اوسېدل نکیږي لیس علیکم جناح نشته پتا سګونه ان تدخلوا چې تاسو داخل شئ بیوتن کورونو ته غیر مسکونتن او پاغي کې اوسېدل نکېږي او فیها پدی کورونو کې متاع لکم فیدی وستاسو دا داغه زمانی خبرې دي په خوا وجه قافلې به روانې شوې مثلا د مکې نه مدینې ته به قافله روانه شوه په دې لارو کې به خلک دې تاجرانو ځان له کوټې جوړې کړې وي کوټې کورونه غرمه به یو ځای تېره کړه او شپه به بیا بل ځای تېروله دا کوټې به وي صحابه وی چې دا هم کورونه دي چې دا مونږ ځان له جوړ کړی دي نو چې مونږ ورشو دلته به مونږ اجازه غواړو نو موږ ته به اجازه څوک کوي نو الله وایي چې نه کم کورونه کمې کوټې چې په هغې کې څوک اوسېږي نه او په هغې کې ستاسو فایده وي نو هلته بېلا اجازې ننوتل هم جایز دي لکه دا لارو کې کوټې وي دا ځینې ښځنو دغه یي که نه د بسونو دپاره انتظارګی اوس دغه انتظارګاله چې ورځي چانه به اجازه نه غواړي همده سی به پی ورځي یا دا دکانونه نه دي دکانونه یا دا هوټلې اوس هوټلې چې دي نو دام داسې ځای نه دي چې دا د اوسېدو ځای نه نه دي او په دې کې ستاسو فایده ده په ځینو ځینو کې شی نه الی او په ځینو ځینو کې شی نه خورې نو دې تم بغیر د اجازې نه ننوتل څه دي جهیز دي اگر چې اوس نن کیسه خرابه ده عدالتونه عدالتونه د دفتر نه د افسرانو دلته به لیکلي بغیر د اجازه نه راتلل منع دي الکه دا خو د خلکو د فیدې شي نه دي دا خو ساده اوسېدو ځای نه دی د دې وجه نه دی د بغیر د اجازه نه نوتلم دغه دي دا سړي جایز دي خ فيها متاع چې پاغي کې فائدې لکم استاسو والله يعلم والله علم دې ما تبدون پاغه خبرو چې تاسو ښکارا کوي لکه دا قران مجید چې تاسو ته کومه طریقه خو دل او ما غسی کوي وما تکتمون او پاغي چې تاسو پټوي الکه د بی حیایې د ختمېدو لپاره یو مسله دا ده چې په لار روان یې کنه دسې دسې مګورې خاص کر نن سبا چې د کلو کې روان یې داسې دسې مګورې ځکه چې دا خزي دي خوارانه څوک به بول راځي او څوک به یو سلزي او څوک به بل سلزي ستا به خیال نیو په پردست سترګه خزه باندې بلې دغه ولګي سترګي ولګي اگر چې به اختیار سترګې لګول دا به اختیار سترګې لګېدل دا ګناه نه ده خو بیا هم دې کې مسلې جوړیږي په لار چې روان یې ښکته ګورې داسې چې په پردو هغه باندې خزو تم دا مسله ده چې خويندو میندو تاسو چې روان یې خکته ګوري دا چې د سیمزه په پردو سړو باندې نظرونه ملګوي دا خشه نه دي وقل للمؤمنا وقل قل للمؤمنین او یا پیغمبر مؤمنانو ته یغدو چې دوی د خکته کی یغدو دوی د ښکته کی من ابصارهم خپل سترګې دا سترګې د ښکته نیسی داسې ښکته یو خپل خو د ډیر نه ګوري ان کدا سه زی وی چې هغه کې پد دغه شرل د خزې نشته دی بیا خیر دی یغدو دوی د ښکته کی من ابصارهم خپل سترګې یو ويحفظ فروجهم او دوی د حفاظت کوي د خپل شرمګاو ويحفظو او دوی د حفاظت کوي فروجهم د خپل شرمګا وی قران مجید کې چې چرته حفاظت د شرمګا راشي نو مراد ته د زنا نه ځان بچکوري چې زنا مکوي دا یو ځای دی چې دلته مراد د حفاظت د شرمګا نه څه دی پرده کول هلکه داسې ځای کې داسې مه کوې چې ستا په شرمګان باندې د چا نظر ولګي ښځې ته مسله ده بیبي ته داسې ځای کې جامې بدلوه داسې ځای کې امتیازې کوه چې د چا د باندې نظر ونه لګي سړي ته مسله ده کاکا ته چې امتیازې کې په ولاړه مه کوه په ناسته په کېنه پردې ته چې مخې ته پرده وي چې د چا د باندې دغه ونه لګي نظر ونه لګي خ ذالک دا حفاظت د خپل شرمګه اسکالهم دا ډیر فیده من دی د دوی د پاره ان الله یقینا الله خبیر هغه خبر دی بما یصنعون په هغه چې دا خلک کوي بیا مسله د خزو ته وقل للمؤمنات اوایا پیغمبر مؤمنانو خزو ته یغددنا چې دوی د ښکته کی من ابصارهن خپل نظر دي تم دا مسله ده چې بیبیانو محترمو چې په لار روان یې نظر ښکته نیسه یغددنا دوی د خکته کی من ابصارهن خپل سترګې خکته دی ګوري ويحفظنا او دوی د حفاظت کوي فروجهن د خپل شرمګا بلکې د ټول بدن کوشش دا کوه هغه ته وایي چې ستا د بدن یو حصہ پردو سړو تخکارنش دا یو مسله ده چې د خزو پردو سړو ته قتل څنګه دي جایز دي که جایز نه دي امام شافعي رحمه الله وی لا یجوز لکه څنګه چې د سړی قتل پردې خزه ته جایز نه دي نو دسه د خزه قتل سړو ته جایز نه دي دا مذهب د امام شافعی رحمه الله دی حضرت امام صاحب وی چې دا خزه قتل سړی ته دا جایز دی خو د هغه مخ او د هغه لاسونو ته خو په دې شرط چې فتنه نی احمد فتنه نی یو خدا سی وی چې ځوان جنې وی او ځوان الکی او دوی وای زمونږ زړونه صفا دي نه داسې نه چې فتنه غني فتنه ني نو بیا د خزې قتل سړو ته دا جایز دي امام صاحب هغه حدیث ځان لبیانې تاسو بخاری کې ویلیو کنه چې په جمعات کې اسې د جمعات باری سوا دې کې دا حبش ندي حبش داسې نیزې وسره وي او په دې نیزو باندې لوبې کولې ټریننګ چې داسې به کافر وو وو داسې به وو دا ټریننګ کوي لوبې کوله رسول الله صلی الله علیه وسلم حضرت عائشې بی بی ته وی راشه سیلو کا نو په دروازه کې هغه ودرېدو تنګ دروازه و او حضرت عائشہ شات او درېدا او د دې غوګ او د دې وګي منس کې دقه ځای کې قتل داسي وی بس دی وی نه لږ صبر وکړه وی بس دی وی نه صبر وکړه نو هغه دی کتلی نو دا پردو ښځو پردو سړو ته کتل دا جایز دی خو ما به په دې شرط چې دغه نیخه د سړو ښځو ته کتل دا جایز نه دی ښځې که سړو ته ګوري او ما به فتنه نی لکه پخه سړه ښځه ده او سړو ته ګوري نو دا څه دغه نشته بهتره دا ده چې نه دی ګوري خو دومره ده چې ته ورته داسې نه شې ویلی چې دا ناروا دي ولا یبدین او دا ښځې دې نه ښکاره کوي زینتهن خپل ښایست ښځې دې نه ښکاره کوي خپل ښایست الا ما مگر هغه ظهر منها چې کوم ښکاره وي د هغې نه دلته د زینت نه څه شی مراد دی ځینې خلک وایي مراد د زینت نه د زینت شیونه دي شیونه ښځه چې د زینت شیونه واچوي نو هغه د پردو سړو ته نه ښکاره کوي دلته یې والې چولي دي او دی لوپټه په داسې تر... دغه دی بورکه په داسې طریقه چولې ده چې دا والی پردو خلکو ته ښکاري نه دا مخ کار دلته هار چولې دی هار امیل او دا پردو سړو ته دا سینه ښکارا کی او هغه هار ورته خي الته خپو کې پایزې بچولې دي په لاسونو کې د سرو بنگړي چولې دي او داسې داسې کوي وته وی خورکه داسې مکوه مراد د زینت نه څه دی؟ د زینت شی نه بازار ته را روانه ده او دا ښایسته جامې دا هغه چولې دي ورته وایې خوراکې داسې مه کوه کوره جامې چې اچوې کور کې اچوه دا د زینت ښکاره کوه مه پردو سړو ته نو ما وی مراد د زینت نه ریاضت شه دی هغه د زینت شی نه الا ما ظهر مگر هغه چې کم ښکارې منها د هغې نه لکه مثلا خزي ضرورت دی او جامعه شوری دی او دا تا عمره ل روانه کړی ده او چې ټاپې ولل ته واله په دغه باندې په پا پاسپورت نو دا داسې کړي د غریب دازه دا دغه ښکارا شو دا جامې نه دي نو ته پس ډنګ راوالی چې دا لستونه دی ولی ښکارا کنو هغه دغه دا خو کار کی کنو کار مار کوي یا مثلا لوب دغه چولې د بورکا او هغه ښکارا کیږي نو خو دغه خو په ټول دغه دي نو مشکل دي جرابې چولې دي تا وته دا جرابې دی ولی ښکاری نو دا خو مشکله ده مګر هغه چې کوم ښکاره یې د هغې نه عبدالله ابن مسعود صاحب وایي چې نه مراد د زینت نه زینه د زینت دي نه د عبدالله ابن عباس صاحب وایي مراد د زینت نه د زینت زینه دي محترمه د خپل زینت دا, دا زینه پردو خلکو د مخ کار کوه الکه خزا والي چرته چي غوږ کې دا غوږ چې دی دا غ د زینت ځای دی الکه غوږ مخ کار کوه خزا هار چې چي چرته چي مړی کې خزه ته مسله د خورکه پردوس خزو ته دا زید زینت مخکاره کوه دا سینه مخکاره کوه دا مړی دا مخکاره کوه بنګړي دی اچولي دي دا زید زینت دی خزه داسې روانه ده نه نه نه پردو سړو ته دا زید زینت مخکاره کوه الا ما ظهر مگر هغه چې کم خکاره یې نه هدا غینا لکه مخ اوس مخ په ټول باز زینو کې مشکل دی یا دا تری نه دی تری دا باز زینو کې ملغی دا چې ته عمرې له بوزې مخ کا مخاخ کار کیږي نه داسې بکیه داسې داسې لوپټه واچوه چې سر دې پټي غوږونه دې پټي او مری دې هم پټي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 کې مله اجر ورکړي سره زمونږ نه الله پاک په خپل بچو خوشاله کی په خپل حلال کاروبار کې وته الله خیر برکت د زړه سکون اطمینان نصیب وګرځي د هر قسم پریشانو حادثونو الله زمونږ حفاظت وکړي بیمارانو تم دعاګانې وکړي چې د اهل اسلام سونه بیمارانی رب ته وته شفا کامله ورکړي خاص کر ملګری بیماران دی غوي ته دعاګانې وکړي زمونږ د ملګرو کورونو کې بیماران دی غوي ته دعاګانې وکړي چې الله پاک صحت عاجله کامله وته ورکړي زر واجی سه بیمار دی هغوی ته هم دعا وکړي چې الله ورته زر ته زر صحت ورکړي وصلی الله تعالی